د اسلام او مسیحیت تر منځ څه توپیر دی؟ سلامونه تاسو مسلمانانو! موضوع په اسلام کې د مسیح مړینه. موږ په صورتونو بحث وکړ چې د مسیح د مړینې په اړه خبرې کوي. موږ ولیدل چې اسلام، قرآن او حدیث هم هڅه وایي چې انجیل یې وایي. اجازه راکړئ تاسو څخه وپوښتم چې ماته هغه صورتونه وښایه چې وایي د اسلام او مقدس انجیل ترمنځ څه توپیر دی. ایا داسې نه ښکاري چې اسلام د مسیحیت په څیر دی؟ الف اجازه راکړئ تاسو ته زموږ د بحث موضوع یادونه وکم په اسلام کې د مسیح مړینه نو راځئ چې د اسلام په اړه بحث وکړو کران په سلور یو پنځه وه یو پنځه ته سوره کې وایي او ځکه چې دوی یهودانو ویل موږ مسیح عیسی د مریم زوی د الله رسول وژلی دی دوی هغه نه دی وژلی او نه یې صلیب کړی دی مګر دوی ته داسې ښکاري او داسې هغه څوک چې له دې سره موافق نه دي په شک کې دي په دې اړه دوی د دې په اړه هیڅ پوه نه لري پرته له دې چې د کټ په لټه کې وي هغوی په ډاډه زړه نه دی وژلی خو الله جل جلاله خپل ځان ته ورساوه الله تعالی همیشه غالب او حکیم دی اسلام دلته وی چې حضرت عیسی علیه السلام د الله جل جلاله له لوري لوړ شوی دی عیسوی ورته وی خدای عیسی جنت ته ورساوه ما دوی ته هیڅ نه دي ویلي مګر هغه څه چې تا ما ته امر کړی وو یعنی د خدای عبادت وکړئ زما رب او ستاسو رب او زه د دوی په منځ کې د ژوند کولو پر مهال د دوی شاهد وم کله چې تاسو ما واخیست عربي توفیتانی ته د دوی سرپرست او ته د هر شي شاهد یې د کله چې تاسو ما واخیست د عربي کلمې طواف یو بڼه ده دا اصطلاح تقریبا تل په قران کې د هغه چا د راجع کولو لپاره کارول کیږي چې له مرګ وروسته نیول کیږي یا راپورته کیږي په صحیح بخاری کې حدیث کې راغلی دی لابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې د یو پیغمبر په اړه خبرې کولې چې خلکو هغه وهلو هغه وینه توی کړه په داسې حال کې چې هغه د مخ څخه وینه پاکه کا او وی ویل ای الله زما خلکو ته بخنه وکړه ځکه چې دوی هیڅ پوهه نه لري بخاری ټوک څلور شپږ اته درې دا هغه څه دي چې موږ په انجیل کې ګورو یوازینی پیغمبر چې وهل شوی و او دا خبرې ویلې عیسی مسیح کله چې هغه د کالورې په صلیب زړول شوی و دوه نور مجرمین وو چې د هغه سره د اعدام لپاره هبري شوي وو او کله چې هغوی د ګلګتا په نوم ځای ته ورسېدل نو هلته هغه او مجرمین یو په ښي طرف او بل چپ طرف ته په سولۍ کړه بیا عیسی وویل پلاره دوی بخښه ځکه چې دوی نه پوهېږي چې دوی څه کوي لوکا دوه درې درې دوه درې څلور نو صورت څلور یو پنځه اوه د عیسی د صلیب کولو څخه انکار نه کوي مګر په ساده ډول دار دی چې یهودیان د صلیب لپاره مسؤل وو له دې ایت سره یې پرتله کوي تاسو مسلمانانو هغوی نه دي وژلي بلکې الله یې وژلي دي او تاسو محمد هغه نه وئ چې تاسو یې وغورځول، مګر هغه الله وغورځاوه چې د هغه له طرفه مؤمنان په ښه توګه آزمویل شي. دلته الله اورېدونکی او پوه دی. سورة اته یو اوه. نو اسلام وایي چې دا یهودانو نه و چې مسیح په صلیب محکوم کړ، مګر د خدای له خوا رامینځته شوی هدف د مسیح د صلیب اجازه ورکړه. دا هغه څه دي چې انجیل درس ورکوي. ایسه یوازې یو له نږدې دوه پنځه صفر صفر صفر صفر یهودانو څخه و چې د رومیانو لخوا په صلیب محکوم شوی و. اوس تاسو ګورئ چې اسلام په دې مسله کې د مسیحیت سره مخالفت نه کوي. نو بیا د اسلام او مسیحیت ترمنځ توپیر څه دی؟